خاصتم نو تورته وایا خدا د اخرت خبره چې خلق کوي نو دا خو د الله د طرف نو سره دلیل وی کنه دا الله سره قول خو وی کنه نو ته د کم دانه دا خبره کې اتخذتم عند الله عهدا آیا نیول د تاسو الله سره وعده کړی دا اغست تاسو د الله نه وعده یلکه د الله سره سره وعده کړی دا چې ته دا خبره کې چې د جهنم ته نظم فلن يخلف الله عهده نو هرگز خلاف نه کوي الله د وعده خپلې ته وای چې ما الله سره وعده کړی دا هغه خلاف نه کوي لہذا بده بزما جنت ته بدل جهنم ته بنظم ام تقولون ام په مار ده بل سره ده بل تقولون بلکې تاسو جوړوي علی الله په الله باندې ما تاسو ته ویل چې د قول په سله کې علا راشي رسو کې علا راشي نو په معنا د اختراع سره وي ام تقولون بلکې وای تاسو علی الله په الله باندې ما خبر لا تعلمون تاسو لا تعلمون چې تاسو په نه پوهیږئ انها من الله یعنی تاسو طرف دلیل نوي پوه شو کنه لا تعلمون تاسو نه پوهیږئ انه من الله چې دا د الله طرف نه دی علم د سره نشته چې کوم کتاب کې راغلی چې تبجنت تذي او دوزخ ته بنځي الله وی خا تا خدا خبرې وکړې اوس راشه واورا بلا ولنا ولنا ولی به دوزخ ته نزی لن تمسن النار ویلو نو بلا د پاره د ایجاب د نفی راضی لن تمسن النار هرگز به مون مسکای نه اور نو الله ورته بلا ولی به نه مسکای ولی به نزی ورتا من کسب سیئاتن هغه څوک چې وکي یو بد کار بد کار دلته کې سره دلته شرط ته حګوره الته به صورت نمل کې ردی شرح بیا راځي په نوی نمبر آیات کې من جاء بالحسنه فله خير منها ومن جاء بالسيئه فكبت وجوههم في النار صحیح شو نو الته کې سره راځي سیئه مراد شرک ته دلته کې شرک ته فهم فيها خالدون پس رست راځي من کسب سیئتا سوک چوکی یو بد کار یعنی شرک و احاطت به خطیئته او راگیر کی دل را دا گناہ ده دو راگیر کی دے دا گناہ دا خطا راگیر کی څنګه راگیر کی راگیر اول دا دې تر مرګ پورې ورسېدو خصم نشو کافر کافر لاړو ها پوښ کنه وليست التوبه للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الان دا هغه سړی توبه نه قبليږي الله وای چې تر مرګ پورې کول کول چې مرګ راغې نو دوی انی تبت الان زما اوس توبه دا دا هغه شی دی احاطت به خطیئته راګر کړي دلرا ها دی ګنا راګر کړي دې دی ګنا په ټول ژوند کې ال الموت تر مرګ پوري او فاولائک دا کسان چې اصحاب النار نو دا صحاوندان د اور دي هم فیا خالدون دوی به همیشه په دې اور کې د تخویف ورکړو د دې و اتو خباستونو نه پس اوس بشارت چې څوک دا داو مني والذین آمنو هغه کسان چې ایمان راوړل په او عبدو ربکم باندې وعملوا الصالحات عمل کې موافق د شر د يهود غنت عمل نه خباستونه پکې نه فاولائک دا کسان چې اصحاب اولائک دا کسان چې اصحاب الجنه دا خوندان د جنت دي هم فیها خالدون دی به همیشه په دې جنت کې دی بدل ته پراتو اغه ال ته پراتو نو تاسو قتل کنه چې دغه دغه چې کوم نه دغه باب په خلاصه باندې تاسو پوه شئ کنه دغه باب کې ته اته خباستونه د دوی ذکر کړل چې دوی کې اته خباستونه دي ګوره په کتاب باندې عمل نه کوي د حرام کولو لپاره او د فرض د واسطه کولو لپاره حیلې کوي دویم نمبر وګوره قتل د نفس کوي دا وګوره څلورم نمبر دوی چې کوم د تحریف معنوي کوي په معنی کې تحریف کې لفظ خو نه بدلی خو معنی کې وتی ته پنځم وګوره چې د مؤمنانو سره څه کوي مؤمنانو ته یو په تاسو تاسو سره یو ایمان مراوړل دي مشرکان خپل مشرانو ته وایي موږ خو تاسو سره یو دا کیسې کوي بل وګوره چې په دې کې تقلید فی الشرک پوه شو کنه په شرک کې تقلید کوي پوه شو او دغه شانتي و مې وګوره تحریف لفظي کوي اته مې وګوره جمعات پارٹی پرستی کوي الکا دا سه پارٹی پرستی کوي وای چې بس مونږ به یو جنت ته ځو ابل څوک پنه زی پوه شو کنه دا خبره کوي نو دا اته خباستونه ورته ذکر کړل د دې لپاره چې د دوی حقیقت خلکو ته راښکاره شي چې ولکه دا بنی اسرائیل سوق دي دوی خپل ته ځان سادات جوړ کړو چې مونږ خدای تاسو برګان خلک یو دا دی هغه دی الله یو ورګه تاسو د حقیقت ښکارا کوم نو دا حقیقت ورنه راښکاره کو درې خطا دغه دوه خطابات مونږ ویل شو ښا یو اول باب کنه هغه بنی اسرائیل اسلام په ادنه اوامرو نه اوامر پنځونه واهي سره او بیا دا غي نه پس دوه خطابات ویل شو په لومبي خطاب کې اته نعمتونه دوه نقمتونه صحیح شو او په دیم کتاب کې اته عیوب او اعتراضات او په اخر کې تخویف او بشارت